هغه کتاب چې نازل شوی دی او تا او اجمالا پزړه منی هغه کتابونه هم چې نازل شوی دی د تا دماغ او په قیامت باندې دوی پوخ یقین لري دغه سی کسان کلتی پر سیده لاری باندې چې اسره کړي د خپل ربان هر کله چې عناد کوي ایمان نه راوړي عناد کوي نو بس مور لګولې دی الله د دوی پړونو باندې او د دوی پر غوږ باندې د دوی د کفر په وایي د دوی پر غوږو وعلى ابصارهم او پرتی دي د دوی په سترګو باندې یو قسم عظیم شان پر دي او ګوري و دوی تعذاب لوی دا د ټکو معنا شوه چیرې لیکل شوی قرآن پاک دغه آیتونه چې نازلېدل په دا موقع کې خو قرآن پاک نو لیکل شوی او خروستو بیا حضرت عثمان را جمع کو لیک کلاو سڅو په کتابي شکل کې خو نو ذالک الكتاب دا د لوړو رتبه والا چې نزول شروع دی کامل کتاب دی سوال داو کتاب خو مکتوب ته وای چې لیکل شوی په کتابي شکل کې د وقایو په مابین کې د کدا کتابونه چسول قران خود دې آیات د نزول په وخت کې په دا شکل کې نو ای جواب راي دا کتاب دې لیکل شوی دی مکتوب دې چیرې مکتوب دې په لوی محفوظ کې مکتوب وو سورته واقعه 8 نمبر آیت کتاب خو مکتوب وي کتابي شکل کې قران پاک خو نو مکتوب دی وخکلا ما تا تل کتاب ورته په دې اعتبار چې لیکل شوی لوی محفوظ او کتاب ورته په دې اعتبار چې لیکل شوی د ملائکه پر رجسترانو کاپیانو کې فی صوف مکرمه مرفوعه مطهره بأيدي سفرة كرام بررا او بیا چې کله نازل شنو بیا خوري کل شو اولی کل شو هډونو باندې پوستو په سرمونو باندې کاغذونو باندې ذالک کتبی سوال ذالک په ذالک سره اشاره کې موجود ده قران خدا دا وخت ټول موجود نه نه ما یې غیر موجود نازل دی په منزلې د موجود اکثر خو موجودو اکثر خو موجودو ځکه سورت بقره سره د مخه شپږ اتیا پنځه اتیا سورتون نازل دي اکثر او اکثر لرو کوم د کلی بیا سواد ذالک سری اشاره کې محسوس ده قران خو نوم د نظم او د معنا او خو محسوس نه دا لیک دغو نقوش دال دی په الفاظ او الفاظ بیا دال دی په معنیو او اشاره کې محسوس ده نو تاوی چې غیر محسوس نازل دی په منزله د محسوس په وجه د کمال استهزار دریم سوال دی په ذالک اشاره کې بعید ده قرآن پاک چې راورسېدو یا دا آیتونه چې رارسېدل دا خو بعید نه سول دا خو نږدې سول چې تا ته راورسېدو خو نږدې سو دا نو ما لفظي ترجمې کې دې ته اشاره وکړل ما دا د لوړې رتبې والا دا عظیم شان کتاب چې نزول شروع حاصل د جواب دا دی دا لیکي اشاره بعید خو مراد په بود بود رتبی او نه بود مکانی مراد په بود بود د مکانت نه د مکان بود د مکانت بود رتبی توای ذالک کی اشاره د بود رتبی ته بود رتبی ته چې اشاره سمانا مرتبه لوړ ده بعید ده هر څوک دې مرتبه ته هر کتاب دې مرتبه ته رسیدای نشي بود رتبی ده ذالک الكتاب بیا لا ریب فی درې سوال می ذالک کیو کا ذالک اشاره موجود ده نو ما درته اکثر د حکم د کولو اشاره محسوس ده ما غیر محسوس نازل په منزلی د محسوس پوری سزار اشاره بعید ته نمایه او کنه بود بودی رتبیو درې سوال ده دا د کتاب مقام در شهید باید کتاب پیژنی اوری کم کتاب چې شروع کوي طالب ته خپل وای خوای استاد یې باینه کنه دا کتاب په دې فن کې دی دا په فن د تفسیر کې دا په فن د اصول د فقه کې او چا لیکلی کوم وخت لیکلی څنګه کتاب دی الله هم دغه تعارف پیښ دا د دې لپاره الله تعارف او تعریف کې چې په تا کتابونه ګډوډ نه شي شه د مخلوق او د خالق کتاب پر لګډوډ کې ستا دا خیال چې د مخلوق کتابه مال کتاب وي کتاب راوړي دي بالا ستا یقین پې ستا ایمان نو مخلوق کتاب کې غلطیانې راتلی شي کمزوره خبرې پکې راتلی شي د الله په کتاب کې غلطیانې او کمزوري خبرې نشته دا د سپیکر ژغ دی ها د ریب معنا ما په شک وو که اسی ریب خای شي ما د ریب معنا مخکې درته چیلې وه و اننا لفی شک منه مریب شک مریب التما خبر کړی درته ریب خاص نه پیدا خاص مسلزم نه ایده نه پیدا عام زکم د ریب معنا په شک وکشل شک بیا عامو بیا د شک په ځای ریب ویلي ځکه د هغو رب ریب قوي شک و لا ریب فی شک نشته په دې کتاب کې دې کتاب کې معنا د ده په کمال کې هېڅ شک نشته فی کونې من الله سوال ده په څه د شک متعلق مو وچ مفرد نه یا او تزیه نسبت دی نو ما نسبت جوړ یا هغسې یا دغسې سوال ده په څه شکی خو شکیان خلق په دنیا کې ستانو چې شکیان سن خو شکم ستا دا یو سوال دا مختلف جوابونه یو جواب دا غي دا چې وجود د مرتابینو دا مستلزم نه دی د وجود در په قران پاک کې شکیان ستا خدای نه دی چې شکیان سن او شکم ستا ځکه وجود د مکذبینو مستلزم نه او د وجود د کذب په قران کې مکذبین هم صد قران خدا څه خو نه د مکذبین ستنو قران کې ځب سبحان الله چې شکیان سنو قران پاک شک سبحان الله شکیان ست د هغه شک ستاغه د دوی شک دی په دوی کې دی قران کې نستا ستا شک راځي په یو شي وبای ستا په شک شی مشکوک کیږي خو نه کنه شک تا کی دی دا یا سر تا کی شیخ حقیقت خو په شک سره نه بدلیږي نه حقیقت متاثر کیږي له شک دا یو جواب کدی په دا سر نه خلاصیږي بیا د تلخیص والا جواب کې چې غوای وجود دریب نازل دی په منزله د عدم دریب لا ریب فی شک نسل په قیاس شک وو وو معنا د دوی شک کفار کفار سره دلایل و چا دلایل کې دوی صحیح سوچ کړی وای شک زایل کېدو دغه شک کمزور دی کمزور په دې چې د دلایل اره ورته متوجه د کاټي نو چې کمزور شک تی نازل سو په منزله د عدم نو وی لارې به فی جنس شک نزد بکې معه ما ان تامل به تلخیص کې دا چې عبارت دی چې دوی سره التبیا ما ان تامل به ما معنا کړل په دلایل دلایل ست اجازه فساد قرآن شیا کې سوچ وکړي ما ان تأمله تمن به نه تأمله بیا تفتزانی دی ځکه چا ویلی چې ما څه مراد عقل دی دوی سره عقل دی هغه دل ترات کوي کما څه مراد عقل وای تأملون بیانو پکار بیانو تأمل به پکارو او خو بهر کې دا دویم جواب شو تفسیر په انداز باندې چې وجود درې نازل دی په منزله د عدم درې دوی شکل عدم دی دریم وای لارې مفی نفی په معنا د نه لا تر تاو فی شک مو کوي قران لکه لا جدال ولا فسوق معنا لا تجادل ولا تفسق لا ریب فی معنا لا تجا لا تریبو فی قران پاک کې ریب مکوای نفی په معنا نه دا مختلف جوابونه شو نفی په معنی د نهی، ریب کل عدم او یا وای وجود د مرتابین او مستلزم نو د وجود د ریب حقیقتا قران کې لا ریب فی فی کمالی یا فی کونی من الله هدن هدن صيغه د مصدر ده هدا لکه سراو تقا فلان صوم فلان صلاتون فلانه سړی روزه ده خیر دی بس روزه ده ګردو مچ روزه ده زید عدل لی عدل ډیر کی نو تو عدل لی اتا پرې د چیو مثال دې زده کړی چې زید نو عدل بل وای طالبان خپل مابین کې وایي کنه یا رب تانه خالي خړای دي خالي خوراک دا حمل مبالغتا یاره وای دی خالی خوب دی هغه چاته چا ډیر خوب کوي دای خوب دی خوبون دا مصدر دی حمل سوی دی مبالغتا دی خالی خوراک دی دی خالی خوب دی یاره پلانې چې دی خالی خبرې دي خالی خبرې حمل د مصدر مبالغتا اچن پدې پوکي هر کله چې متقی په هدایت دی روان دی پر هدایت نو قران د د لپاره څنګه هدایت شو دی پر هدایت دی او قران د د لپاره هدایت دی قران د د لپاره هدایت دی دا معنا چې قران د ته هدایت ورکي نو د خو پر هدایت هدایت د تحصیل د قران چې بیا ورکي نو دا او تحصیل شو د حاصل تحصیل د حاصل خنارای تحصیل داسیل خو معقول ټول وای ناروا تحصیل داسیل وای څه ناروا دي دا تسبیح دی بای و دا ز تحصیل کوم د حاصل هیو پکې دا وای وای سړیا عقل د سړیا ریان شي دام پکې شیخ القرآن دی دام پکې لوی عالم دی دتم طالبان ناشي جهل تر حد زیات دی دتم په سمونو ناشتي څه تحصیل داسیل دومره د ناپوهۍ خبره اورې بیا پلانې تفسیر ولا یاد دی پلانې ولا یاد دی هی بای تحصیل د حاصل ناروا هغه داسي تحصیل د حاصل کې اجتماعي نه کیږي نو تحصیل تقاضا کې د آدم د اصول د شی الحاصل تقاضا کې د حصول د شی نو عدم د حصول او حصول خو دواړه نه جمع کیږي نقیزین دي عدم د حصول نقیز د حصول نقیز کل شین رفو لکه نقیز د انسان لا انسان دی رفع د انسان او نقیز د لا انسان بیا ها نقیز د لا انسان لا لا انسان ها د الله انسان نقیص چی شي انسان نه دی وای چې دې د نه د الله انسان نقیص لا لا انسان دی لا لا انسان رب د الله انسان اغه لا لا انسان بیا واپس انسان دی نفی د نفی اثبات خود الله انسان نقیز سریه لا نه انسان اغه انسان نقیز دی خو سریه نه ځکه انس نقیز او کلی شی نه رفو د لا انسان رفع انسان خو نه د انسان خو مرفوع دی په لا انسان د لا انسان رفع نه کوي د رفع د لا انسان لا لا انسان اجل دا د تی نقیزین دی زدین دی وا با یا خو بلا شی اسلاګین یا مشکو اوره اجتماع د نقیزین ده ارتفاع د نقیزین ده اجتماع مسلزم د ارتفاع د ارتفاع مسلزم د اجتماع ده او یو ارتفاع د متزانی د مرتبه څخه مرزا قطبی ویلې ده چا چې ویلې لاس پورته کې سوال نه کوم مسایس خالی ګورم چې چا ویلې ده مرزا قطبی تا ویلې ده شابس شابس شدا خو ډیر شي جماعت دی مرزا قطبی یو قطبی د مو بای قطبی نه درې ادم مرزا کوم مولوی نجیب پښتون جنو کې چې مرزا قطبی ویلې کې قطبی ویلې متقیانو پرېزګاران خوا خلکو ته وایي چې هغه په هدایت وي یعنی هدایت ته هغوی ته حاصلي چې هدایت ته هغوی ته حاصل دي نو بیا څنګه قرآن د دوی دپاره هدایت څه معنا بیا څنګه قرآن دوی ته هدایت ورکوي حاصل دی او قرآن ورکوي نو دا خو تحصیل زده حاصل دا ناروایي ته چې وایه تسبیح ما تحصیل وکړو دا حاصل تحصیل د کوم لیک چې کاڼي دا خپل حاصل تحصیل وکړه چې وی غورځي بیا راخلي اخو بیا بیل شي بیا غل حاصل نو تا تحصیل وکړه تحصیلی حاصل نست حاصلی تحصیل نست لاس کې نیول دا خلی حاصل دي ته تحصیل وکړه الحاصل تحصیل وکړه اجر سوال د دې سوال ما جوابونه لفظي ترجمه کې وکړه درته چلو علاقه د مشارفت ته من قتل قتیلا فلو سلبو یاد شو انی ارانی آسر خمران طالب دی هغه ته توایم مولوی صاحب مولوی صاحب مجازا معنا آینده کې ملاقات دا رقم مراد په متقین سره خلک دي چې آینده کې پرېزګار کې اوس معنا راس قرآن هدایت دی للمتقین دا خلق د پاره چې آینده کې پرېزګار کې ترجمه ما څنګه وکړم للمتقین دا خلق د پاره چې غواړي چې متقیان جوړ شي چې غواړي چې متقیان جوړ شي معنا فی الحال دوی کلا تقوا نه فی الحال دوی ته هدایت حاصل نه نو چې نستا نو قران د دې د پاره هدایت ته قران هدایت ور کوي نو تحصیل نسو د حاصل ځکه هدایت دوی ته حاصل نه فی الحال خو رڼا ته خو ضرورت لري متقی پر هدایت دی معنا د شریعت پر سیده سړک باندې روان دی خو رڼا ته خو ضرورت لري رڼا معنا علم ته خو ضرورت لري کنه لکه ته په تور شپه چې په دې روډ روان یې اگر چې سیده روډو خو رڼا خو غواړي کنه شربته غواړي لالټین غواړي دریم قرآن پاک هدن مانا دا ثبات تی ټینګول دی متقیان لپاره یو سړی دی متقید دی خو چې قرآن پاک پر سره مانا د قرآن پاک علم دی بیا په دا تقوا باندې کلک کې مضبوط دی او ټینګي بزرګ دی چې قرآن ور سره په دا بزرګ بزرګي باندې ټینګ شي قران پاک ټینګول دي د متقینانو لپاره متقین ټینګي په خپل تقوا اجو قران نه ورسره شي متقین دا په تقوا څخه ډیر اعتبار نه کړي تقوا خراب شي څلورم جواب چې په ټول کې زما خوښ دی بلا تعویل الله نن کې داسې وایي قرآن پاک هدایت دی د متقیانو لپاره څنګه هدایت دی تا خو اعتراض کو جواب دا دی متقی چرسو متقی بیا هم هدایت ته ضرورت لري اصلا د هدایت مراتب دی بشمار بشمار ادا اهدنا صراط المستقیم چې موږ فاتحه کې وایو اهدنا صراط المستقیم الله موږ ته هدایت راکړي صراط مستقیم دا سوال التم هدایت راکړي صراط مستقیم نو هدایت خو الله درکړي نن الله هدایت درکړي سبب بیا ته چې اهدنا معنا بل درجه دی هدایت هغه هم درکنم بیا چې بیا وای اهدنا معنا بل درجام بل درجام داسې زه پسې مرګ پوري هدایت بشمار مراتب دی ګوري شه هدل للمتقین اوس دا معنا سو قران پاک هوران هدایت دی د پرېزګارو د پاره کته پرېزګارو د خو هدایت تحصیل نظام تمام مراتب خو نه دی حاصل چې تحصیل شي متقیانو ته یو درجه حاصل ده قران بل درجه ورکی د هدایت کاغه حاصل کینو بیا بل ورکی کا حاصل کینو بیا بل بل او بل بل او بل تحصیل حاصل نو دا جواز ما خوښ ده هدل المتقین الذين متقیانا کسان یؤمنون چې پزړه منی په شرعي تفصیل خوای په شری تفصيلات نه مني تفصيل بیا نه ځانه کوي جنت منم خو جنت په هغه تفصيل نه جنت دا چې انسان زړه خوشحالي جهنم منم خو ګوري جهنم یو ځای نه دی جهنم وای دا شی چې انسان قفس اندرونی غم نور نور چې ما درته ویلي مخکې چې ما زکه ما تا تو یومینونه چې په زړه منی په شرعي تفصيل چې شریعت څنګه ویلي چې په اکره کمې مني چش مني بالغیب اشیاء غایبه غیب کې نو ګوري بیا نه دراګرځي تستا یا نیمه مخکې درته ویلي غیبون صيغه د مستر په معنا د غایبون غیب او غایب بیا دوه قسمه کلیات تول وقاها غیب مطلق چاته غیب کامل وای چې مدلول نه دی استلی بلعاو چې مدلولی او مفردات دراغي بیا اسپانیا والا مې درکړیو کستا یاد دی زما یاد دی بین راګرځو یومنونا چې په زړه منی په شری تفصیل بالغیب هغه ټول پټ شیان چې الله او رسول دای خبر ورکړیو او په هر لحاظ سم دم ادا کوي مونز ويقيمون الصلاه اقامت دغه مانځي کې دا شرایط دا آداب وغیرہ پورا خپل تر اوسه پوری خیال ساتنګ دا اقامت الصلات ويقيمون الصلاه او همیشه کوي منځ دا د اقامت الصلات یو صورت یو فرض اکی دا مو دا نه چې وخت کې یو وخت نه کې یو جمعه بل جمعه المسکین او جمعه خان نه یو اختر بل اختر مسکین او اختر خان نه جمعه خان او اختر خان یقیمون الصلات پنجاب کې پسرګودي کې مو شو هلته ما د قرآن پاک تفسیر وی د مولانا حسین نیلوی صاحب رحمه الله محمد حسین شاه نیلوی صاحب ډیر کلک عالم او فاسوی دی الله دې وبخشي درو یو سل درې کتابونه لیکلي او کتابونه دا چې نه کتاب کتاب کې هم پاره او کله یو کتابي پر سور زور ورمي او کله آسی وری کې خرابولي وي بای عبارات دا ګډوډ مضمون خو پرې ده د د دادا چې نه زبردست کتاب نه او نو موږ مسجد کې وو دغه چې لوړه ګیلری ولا کدا دی کې موږ اوسېدو سار له اول روزه ده چې را شو سم مسجد ته منځ ته اچ می سر ولا که خلاصې دي چې دا پیژه چې شي دا مسجد د انسانانو ډک دی نه مې چې موږ خدای ته میاشته کېږي بای خو یو صف ولاړو یا به دوه صف ولاړو دغه انسانان د کمراله دا د شپې جلسه سوي ده تبلیغي جماعت کوم نشکار کیږي بیخي مسجد ټول یو بز ولاړ ما دا ولې روزه نه ده اوه ما یې ټیک شو کنه دا باين پکې حاجي رمضان وي باين پکې رمضان خان وي وای رمضان ولې دا روژه نه ده سهار د اولو روژه او د شپې شپې بس بیا راغلي و بې شماره ما الله هم د دغه محلې خلک یقیمون صلاة دا اقامت نه و یقیمون صلاة مسائل درته کوم منځ کې ورېږه ځای په ځای باندې داسې لږ لږ لږ لږ دا مطلب نه دومره اندازه چې هغه ته یې زده کړي چې ټول پرې زده کړي بیا ته نه شي زده کولی په دو درو حصو یې درته تقسیموم د لمانځه مسلې روان دي سورت بقرې کې ما ته تېر انشاءالله مسایل بیانوم دا نور علمي خبرې تا باندې بوت کېږي او موږ به لازم نه کوو او دا تی یقین او که حقیقت تی حقیقت حقیقت دا دی چې زه طالبانو ډیر لحاظ کوم ځکه زه سوچ کوم چې سبق زه اسانه څنګه کم تشریح کمه څنګه کم ما خپل به طبیعت باندې نه دي کړي هاوري دا طالبان باندې خامخا بوج سی وای یو تنو یو چاغه انتهایی قابل نو چې لږ دغه سی بیا بوج کیږي په طالبانو او دا طریقه ښه هم ده خو یو ځای ځای کې خامخا داسې خبرې راشي ناچاري وي چې اوس لفظي ترجمه اوه وه یاره ما په شروع کې دا لفظي ترجمه وکړه او مخته خدای خیر اورئ نو زه ځکه څه لږ خبرې پکې وکړم خو ما وې چې خپل په طبیعت مې کړي ولاکې او دا ټول قرآن کې دغه چا دي چې څونه ما مطالعه کړي او څونه زما سمج کې دغه نیم هم معنی بیان کړي خو بهر کیف الله دې په دغه کې برکت راواچي هم ماته هم تیته او موږ به فنی زور په قران کریم کې نشکاره شو او ما ښکار کړی هم نه دی کله او قران پاک بیا اصل مقصد د شری څخه تاثیر شي او اوس چې قران کې زه ارزم دا ترکیب دا صيغه دا, دا ترکیب دا صيغه دا پلاني قضيه د دلته دا قیاس جوړیږي چې دا درته ویم ستا ذهن به ټول په دغه کې شي بیا به هغه شی بیا به نه اسلام وپېژنې نه به ایمان وپېژنې نه به توحید وپېژنې اورې اصل قران پاک ته هدایت ته پاور په سر کې درته له هدان هدان هدایت ته پاره قران پاک د هدایت کتاب نو هدایت حاصل هدایت داسې په باب د عقیده کې عقیده جوړه کړي په باب د عمل کې په باب د اخلاق کې قران کې وایي چې دې شي زور عقیده او عمل او اخلاق او معاملات او غیره غیره په دې باندې زور پاسو کتابو خبرې او بیا کتابو کې سړی کوي ها قران کې د دې شرایط نو بیان یې څه خوند کې استام یې څه اجرا وشي څه څه دې اجرا وشي ګنې ټول قران په دا طرز چې دا ترکیب دا ترکیب خلق وایي کنه د اخري سپاره وایي ترکیب باندې وای اضرب زید عمرا چیز کړي التفاعل مفعول حال مستثنا تمیز بس دا اجرا کی قران پاک دا فاعل دا مفعول دا تمیز خالد اجرا اجرا مشق توای مشق مشق سے توای مشق ټریننګ توای ټریننګ مشق قران پاک کې د ټریننګ میدان هغه زید امر چلتی ذکر فاعل مفعول حال هغه بس دا او د قران سره ظلم دی یار اجرا کې په بل کې وکا بیا قران کې چې کین نو قران معنا او مطلب او مفهوم او مقصد دام بیان کې ترجمه وک بیا اجرا په کې کاوه ټیک شو او یو قران سره ظلم کیږي بای هدى للمتقين نو ما درته چې اوس خالي د افغاني خبرې چې ستا په ټول زین هغه کې دا صيغه څنګه دا ترکیب څنګه سو دې ته به دې سوچ نه وي چې الله پاک په قرآن کې وایي وما اهل لغیر الله به سبا چې څوک درته وایي چې سړیا د مخلوق د نامه دروش مردار دی بای قرآن کې ست ته باریا دی قرآن کې کله قرآن خو ما ټول یې کې خو صیغه او پای کې خو ترکیب او اې کې اصول فقه اې کې معقول منطق اې کې دا نو چې دروژه راغله سبا سو درته چا نور غیب یو الله دی بیا دې سر نه بخلاصي شي ګوري دا شی ضروری دی قران ترغلی قران په مقصد د ځان په کوي د ټکو ترجمه بلا شک زده کیا نظر تا خو اصل مقصد عقیده به سموي عمل به سموي لنډه ده ځانونه به مسلمانان کوي وای اورېجو سړی مسلمان کی داسې چې قران پاک نه څنګه راغلی هغه چې لړو خر عیسی اگر به منکر وات چون بیا يدخلوا زخر باشد عیسی علی السلام خر کوم کی ته بوجل ته طواف هم پوکي چې راشي هغه خر خر خو هغه خر دی او کته خرینو بیا وته ورته چې اجي خر صاحب هجی خر سره. خر عیسی اگر به مکه رود چون بیاید هنوز خر باشد. دوری د حدیث سناس خالی هغه علمی فرعی هغه اختلافات هغه زکی نور د حدیث په مطلب باندې ځان نه پوک دا حدیث سوای او دا سوای بخاری دی یاد ما زه په زه پیش کړی نه درته عالم الغیب رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه یو زه بل زه بل زه بل زه بلا شی ګوري دغه سوچ وکړئ چې قران وام د لوام چې دای تحصیل کې هدل للمتقین قران پاک هدایت للمتقین د پرېزګارو د پاره څوک الذين يعني کسان چې پزړه په شری تفصیل منی ټول ټول هغه پړ شاین چې الله او رسول الله خبر ورکړي او سم سم ادا کړي منځ ځواني ده، مال دی، شباب دی، عمر دی، عقل سوچ فکر دی، طاقت و قوت دی. مما رزقناهم از دې ځکه یو بل علمي مسله چې حرام رزق دی او کنه معتزله وايي چې حرام رزق نه دی حرام رزق نه دی دلیل دا دی چې الله تعریف کوي د مؤمنانو رزق الله یې ورکوي ګوري حلال غواړي الله حلال په تا خوري که حرام غواړي الله واس درکوي نو بیا حرام ته خوري حرام هم رزق دی رزق حلال او رزق حرام دې ځای کې ټیک شو رزق دې ځای کې ګوري خاص حلال خدای اختصاص حاصلو پکرینه د مقام پکرینه د مقام غنیاسی نه د چی رزق مو خاص تر حلال پوری حرام هم رزق یو دلیل در تو امدار سنت دې مختصر غوند کې که حرام رزق نه فرض کې یو بنده دی پیدا شو د اول پیدایش سره بیا تر مرګ پوری ټول د حرامو خړل چاپو خړل د خپل خوري حلال یو زره نه نو خو د دې دا معنا سو چې دغه بنده د الله مرزوق نسو ته حرام رزق نه دی نو دغه بنده رزق دا د شوده نه دی حالانکه الله وايي چې کوم ژوند شي رزق زور کوم مؤمن دا به تم فی الارض الا علی الله رزقا دا لكن الطالبات فالمقدم يسلو دليل بطلان تعليمهما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها دا یې حرام رزق نه دی نو ته فرض کړه یو سړی دی یو انسان دی د پیدایش سره مرګ پورې ټول حرام یې خوړلي دي نو څه معنا ده د الله رزق نه دی خوړلی حرام یې خوړل ته حرام رزق نه دی معنا د الله رزق نه دی خوړلی نو دې ژوندې به چی شي رزق یې خوړلی دی خو حرام یې خوړلی دی نورم دې کې خبرې وې خو نورې زه نه درکو ما چې اشاره د بیزاوي بحث ته وإما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك او متقانا کسان دي چې تفصیلا په زړه مني هغه ټول کتاب چې نازل شوی دی تا تا دا تعریض دی پر یهود یهود ته پکې اشاره ده چې دا به معنی ټول نه مني ایمان مو داسې چې د الله د جانب سیو یو وخت کې خپل سي شکل کیو ور سره مدام ایمان دې چې بیا روان سي بیا نسخه سي ور سره مدام ایمان دې چې اوس پای عمل نو جایز عمل سوخ اسنه سوال د پکې کړه دا عیسی اعتراض وکړي خپل قران نه مني قرآن دا درته وايي چې ما هم ومنئ، خو جو مخکني کتابونه به هم منئ، مخکني کتابونو کې زمونږ تورات هم شته، ولې نه منئ؟ قرآن څه هدایت دی؟ قرآن وايي ما هم ومنه، درما د مخ چې څونه کتابونه دي آب هم مني تورات او انجیل به هم مني عیسایان وایي چې انجیل ولې نه مني هو شو دا یو سوال جواب دا غي داو چې انجیل منو د خونه چې دا د الله کتاب اصلا یو وخت خپل څه شي کړو خو بیا محرف دی تعریف دلیل دا خپل استاسو کتابونه کې دي او خپل د انجیل په نسخو کې فرق زمه کې د اسمان فرقونه انجیل نسخو کې دا شان تورات فرقونه اوري دون منو چې دا اصلا د الله کتابونه سیوا بیا تحریفونه پکې سي او ګوره بل درته تورات منو انجیل منو ولې قران منو قران دغه را توای چې اوس تورات او انجیل منسوخ ایمان ودی چا کتابونه حق ور سره مدغه ایمان دي چا منسوخ دي قرآن دای ناسخ وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون او بقیامت باندې دوی پوخ یقین لري اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم المفلحون اولئک دغسی کسان خاص دغه کسان په هدایت خاص دي کامیاب دي بالا په دنیا کې څوک نه دي کامیاب دغسي کسان چي دا صفات په کې راشي موصوفين بتلک صفات صفات او اخر کې موصوف سو صفات سو د عاقب کې اسم اشاره بیا وکم نو هغه صفات په منزلي د علل وی حکمیات دي دغه کسان علا هدن پر سیده لاري کلک دي پر سیده لاري داسې دي لکه پر لارې چې سپاره یې څوک چې په مرکوبې باندې سپور یا مرکوبه یې خپل وسو کنټرول کې وي ای باندې کلکې ځان برابر کړي اس باندې سپوري اوش باندې سپوري اسمی د اعلی نقطه درو شول دی علا هدن په هدایت ترکیب دا اولئک مبتدا علی هدن په اعتبار د متعلق خبر اولئک الثابتون علی هدن بیا مې نقطه در تویل په ایراد د کلمې د علا کې چې استعلا د پاره تمثيل د حال د متقان په هدایت کې د حال دغه چا سره چا سپوري په امر کو به وشلي یاستي مثلا څوک چې په ملکو به باندې سپوري آ کلکی په دې مرکو بې ځان ټینګ کی کله ګاډی کې سړی سپری ځان په پټې باندې ټینګ کی کلکی دا تمثيل تمثيل د حال د د حال د منې تر شی ورکی به بیزاوی کتابی دی ابو سعود هم دغه سوال اولایک دغه کسان دغه څنګه کسان ازي بتون چې پکې کلک دی علا هدان کلک دی پسې د لایل خو هر څوک دا کې چې زه په هدایم هر څوک دغه دا کې سور کا پیران وای چې زه په هدایت عیسایان وای چې موږ په هدایت يهوديان وای چې موږ په هدایت قادیانیان وای چې موږ په هدایت هدایت دا خور څوک الله عینا دوی سند لري دا کسان کلک دي پر سیده لارې پر هدایت من ربهم چې حاصل کړی دی د خپل ربه کلک دی په هدایت چې حاصل کړي د خپل عربا کلک دی په سیده لاري چور ملا او قصید د خپل عربا دا د هدایت سند مر ربي من کائن مر ربي اولئک علی هدن